نو چې ته کله شروع کړې الحمدلله نو الحمدلله باندې تا یادونه زده کړي چې الحمدلله د نعمت نه مخکې وایي وروسته وایي چې دښمن دې تباه شي نو بیا به وایي جنتیان دې جنت کې وایي دا یادونه ورته ټول یادي لله باندې بیا تفصیل بل سبا وکړه بیا رب العالمین باندې تفصیل وکړه او ورسره ورسره مقاصد اربعه بیانو چې دا توحید دی دا رسالت دی دا صداقت دی کتاب دی دا ایمان په آخرت دی د دې ورسره تشریح کوه نو چې کله ته راځي څلوېښت ورځې تېرې کړي نو څلوېښت ایاتونه به ده زده کړي په دې څلوېښتو ورځو کې به ده منافقان پېژندلي یهود به یې پېژندلي نصارا به یې پېژندلي د مشرکینو څلور قسمونه به یې پېژندلي شرک څلور قسمونه به یې پېژندلي نو چې راځي به دې تاسو لاګ دی خو د قرآن درسونه پکې ګرځي دا صحیح تبلیغ دی ځکه ستا تربیت دا حکم ده دا وایي چې تبلیغ کې راځي دا وایي کنې پوره کوي ځکه نبی علیه السلام وایي انی اخاف ذی علیکم عین اتیتو کنا فرمانی کوم ربی در خپل عذاب یوم عظیم دا عذاب ورځ لوی نه فرمانی دا الله سره او بدل هو چې قرآن بدل کې ورته په بل کتاب وینا دا دا الله نه فرمانی دا او نبی علیه السلام یې الله راځه مې علیکم صلی الله علیه کتاب په دې بل کتاب ویلې ولو شاء الله ورته وایي که وکړه دا الله ما بلوتو علیکم ما باندې ویل څه دا کتاب پتا سو فمن اظلم من سوق الظالم ممن دعا جنائي سراج جوړي على الله كذبا فالله باندې دروغ او كذب بآياته يا دروغ په آياتونو د الله انه لا يفلح الظالمون شان داري نه کامیابی کی ظالمان ظالم نه کامیابی پتا نه ورګي هغه چې په کامیابی مونږ دې نه ويعبدون من دون الله مجرمان الله نه کامیابی ويعبدون من دون الله عبادت کوي د الله نه ما لا يضرهم ولا ينفعهم دا سوچ پیدا نه کوي دا او نو ضرورت پیدا نه ضرورت پیدا نه پیدا بلکې دا کین د دغې لپاره نو دا دیم اعتراض په اولیاء باندې دیم غلط ګمان په اولیاء باندې چې ګیری دوی باندې خوارو رشوت خواري دي نو باندې رشوت ولا چا ور کړی دي دا ګډ ګډوره چر چر ګړې چې تولې نو دا هوتا ګیدړانو لوړي خامارانو لوړي هغه له تاسو ور کړی دي دا د وکیل نوم دی پیښې دی نو دې ملزام په هغه باندې لګو چې دا بڑی خوارو رشوت خوري دي درین دا چې جج خبردار نه دی هغه خبردار کی الله دې ټول رات کوي ولا تنبئون الله هو آیا خبر وی الله لرا بما پاس لا یعلم چې نه پويږي فی السماوات وجود دانی پاسمانونو کې ولا فی الارض ولا پسمکو کې نو الله خدای سره خبردار دی او بل سبحانه پاک دی الله دغه نه زولو نه دغه وکیلانو نه وتعالى عما یشرکون اوچا داسنا چې دوی صدار ګرځي الله سره وما كان الناس نو خلق الا امه واحده مگر ټولګي یو په دین یو باندې واختلافونه اختلاف یو کا چې اختلاف یو کنه الله پیغمبران راولېګل او سورته بقره کې ما ویلیو ولولا کلمت سبقت کنه مې حکم کې شوی مې ربک پرسوالی دا عذاب لقضیا بینهم خامخا به طلب شیوا د دوی ترمنځ دا عذاب فيما فيه يختلفون پس کې چې دی پای کې اختلاف کوي ويقولون وای دی لولا انزل عليهم آیا ولین راضی په دبانی معجزه من ربی درب ددنا ولكن اكثرهم لا يعلمون لیکن زیاد د دین نه پويږي الته ویلي چې قادر الله دی جواب کې دا ویلي او دلته انما الغيب لله عالم الغيب یو الله دی دلته دوه مسلې رد کړي دو شرک شرک هغه قسمه شرک رد کړي دوی وایي ته موږ ته معجزه راولېګا نو معجزه خو د تصرف متصرف کار دی چې هغه معجزه راوړي په خپل اختیار اختیار کی من بعد ذرا رسو تکلیف نه مستهم چې رسیدلی دی تا اذا لهم مکرون فی آیاتنا ناصابا دی لا چل ولوی فمانلو د حکم زما کی فمانلو د آیاتونو زما کی ولله اسرع مکرا ورته الله زر تدبیر کوونکی نه چې کله ورته لګه خوشحالي ورسی نو د الله پایتونو کې چل ول گئی یعنی چې مال ولا راشي نو بیا ویره زما مصروفیات دي ځکه درته حاضر نشوم ذکر رانه لما دې بیا مصروف شي او مصروف شي بیا به کې مغلوب شي او ورګوب شي به کې بیا بیا تیار څه ګرځوړي ان رسولنا هادینم دې بیا پاتې ان رسولنا بشکا رسولان زمنګا یذبون علیکی ما تنکرون اج دې چلول کوي بل دلیل هو الذی الله ذات یسیرکما چې چلای تاسو په بر او البحر پوچا دریاب کی حتا تر دې ځا کنتم فی الفلک پر آیات کې التفات ته التفات دا چې دي کې د غایب صغیر او د مخاطب صغیر کله ورته مخاطب لګیا دی او خبره ورته ښکارا کوي او کله د مخاطب نه غایب خبري شروع کی دې ته التفات پر آیات کې ذکر کړي او دا التفات ته د مخاطب نه غایب وتا خبره والی او دا په دې دنیا کې ډیر ده روان دې سره دې چودي تا او خپل خپلوانو سره ایرپورټه پورې لاړل خبرې کوي او حاضر دی یو بل ته مخاطب دي د ګاډي نه پوښو او خبرې کوي او لاس ورته خوځي چې لارم درنه مخاطب دی او چې کله جاستو خاطر نه بیا پته نه لګي غایب شو چې غایب شو نه بیا پته نه لګي دا جاز بیا غرق شو کتابا شو که وان وته کار تور سره شو نو دا شان دیم په کشته کې ورخي جو خپل خپلوان دي ورته او خبرې کوي مخاطبینو سره خپلوان تر خپل شو او لار جاز دو غایب شو په سمندر کې روان دی د نظر واړې ده چپی رالی دا طرف اچری الله ته شروع کړی هو الذی الله ذات یسیرکم چې چلی تاسو بل بر ول باری پہنچو دریا کی حتی تردیدہ کنتم فی الفلکی کلچی تاسو کشتی کی کنتم دعو الله مخلصین له الدین فریاد کی الله تا خالص کون کی الله لرن بلن کی لئن انجیتنا من هذه اخلاص ذکر ته دینا لنکونن من الشاکرین خامخا شوبا شکر گزار روان دی خوشاله روان دی چې غایب شي نو بیا پته نه لګي چپو کې راګیر شو او چې وی الله تا والله را مدد شي راو رسیږي فلما ان جاء عمر کلا اخلاص کوم دی لرا اذا هم يبغونا في الارض ناسا باندې فساد کې بس نه کوي بغیر الحق بے مناسبہ د توحید نه انکار کوي او خلاف شروع کوي یا ایها الناس اے خلقو انما بغيكم على انفسكم بشکا سزا د فساد تاسو په نفسونو تاسو باندې دا متاع الحیات دنیا پیدا اخلي پیدا د ژوند دنیا ثم الینا بیا ماتا مرجع حکم را ګرځیدل تاسو دي اثبات د قیامت پنو نبی حکم خبر بکم تاسو بما کنتم تعملون پاس چې عمل کړی اوس تزهید من دنیا ذکر کړي دنیا سره محبت نه کوه ننشتا او سبا نشتا انما مثل الحیات الدنیا بشکا مثال د ژوند دنیا کما ان پشان د وبو ده انزل لا ورا ورون دلا من السماء د اسمان نا فختلت بی نو ګډوډ شي پاغي باندې نبات الار دی شین کی دزمکی تخمونه یا گیا گانی اټول دزمکی نا زرغون شي راوخی دي ډېری ناویانې خاوندان له خېسته شوي چې سبا شي د هغوی روح هغه اخیستی شي او پرواز یې کړی وي وکم من سعین ماتا من غیر علتن وکم من سقیم عشاهین من الداری ډېر روغ رمټو هغه مړ شي او ناڅاپي مرګ له راشي ویره هاټ اټیک ورته وشو اواز پیل شو او ډېر بیماران او رنځوران هغوی ډېره زمانه ژوندي پاتې شي او رنځېږي نو ستا په دې کور کې به د بل چا سترګې وغړېږي او به لګي او ستا په دې سترګو کې به د قبر چینجي هغه پکې وسرېږي سره دې دنیا باندې فخر کې سره دنیا باندې خوشحاله نن شته او سبا نشته وجعلنا حسیدا وګرځو دې لره موږ دل دول څه شي هغه مشران لاړل د دنیا نه د خاورو د لاندې شو قال لم تغنا بلنسي ويا كني يشدلي پرون كذلك نفصل الآيات دارنګي تفسیر د بیان او مدلائل لقوم یتفکرون ا قوم د پاره چې فکر کوي والله یدو الی دار السلام الله رب الخلق کور د سلامتی آتا د سلامتی کور د رب الخلق چې راشه چې بشیر عذابونو نه بشیر تکلیفونو نه بشي مزرات د دنیا مسرات الاخره مسرات د دنیا مسرات الاخره د دنیا د کاری بار اخرت خوشاله وګرځي او د دنیا خوشاله هغه د آخرت تکالیف وګرځي دنیا کې ډیره مستی مکوا ویا دی مې شاو اله صراط مستقیم توفیق ورکړي چا د چوغاړي په طرف د لارې نیری للذین حسنوا د پاره راځي کسانو چې وی ګر توحید الحسنا جنتونه دي و زیادتونه او زیاتی دي دار د الله زیاده زیاتی دي دار د الله ملاقات هغه وو کې سورته زمر کې الله فرمایي درشتمه چې پارا لسم آیات په ذلت کې باقی او دنیا به خواروي آخرت به ذلیل وي ما لهم من الله من عاصم نو دې لرا د الله طرفه بچ کوونکې کان نما اوشیت داسې بتوري گویا کې پټ پرشره پټ راشي دی او جو مخونه ده دی قطان من الليل پټ وټا د شپې مسلمه تورې تور شپه او دغه مخې پټ کړې مخیم تور شوی دی اولائک اصحاب النار دا خاوندان دور دی هم بیا خالدون دی با پدی کې نه شوی اوس بیا اس بعد د قیامت کوي و یوم انشرهم جميعا کلا چې یو بکم دی لار ټول ثم نقول بیا بویما للذین اشرکوا هغه څانو ته شرک کړی مکانکم درګي په ځای نو تاسو انتم تاسو شرکاو کوم او د برای خاوندان تاسو شرکاو کوم ویل دا ولی شرکا خدا الله سره ګرځولي دا الله شریکان دي ها د دې مشرکان په خیال کې او الله استاد شریکان ها نو دا انسان شریک چی وی راي کې حکم نه شته چې انسان له شریک وګوري او چې الله له شریک وګوري دا سره مشرک کیږي کافر کیږي دلته خو الله دا ونه چې دا ما شریکان و استاد شریکان دا نسبت دوی ته وکړه شریکان خدا الله او دی ورته ګرځولیو خو دې مشرکانو الله سره شریکان کړیو منګه خدا وایو چې اولیان خدایان مو جوړوي د خدای تو درجه له مور کوي او زره مر سره تاو کو یو دی الله سره صدار وګرځو او د خدای درجه دی ولا ورکړه او بل دا چې هغه الله کوم مقام ورکړي ولیلا دا خپل مقام او دا خپل درجه نه دی پرې بول څومره ظلم دی وکړه مکان کوم الله وی مشکان ته بموي او هغه اولیاء ته بموي ودرېږي او د پرې خاوندانو تاسو درېږي دا ولی هغه خپل منځل تر روانو په وخت رسیدلی وو ودا هغه ظالمانو مشرکانو د لاسه اولیاء هم الله الله درولي دي تپوس دي کوي او سوشي دا خپل ټیم او خپل وخت نه وقال شرکاهم بوئی د پرې خاوندان درې ما كنتم ايانا تعبدون نه تاسو مونږ ته باز کوونکی زمونږ په وینا مو خو درته نه ویل چې تاسو زمونږ عبادت وکړئ زمون قبر لا ګډ ګډو چر چر ګړې الوا پندو کې وړو ډندو کې راوړې فکفا بالله شهیدا ګور الله غوا بین نه او بین کوم پمن زمون استاد کی ان کو نه عبادت کوم لغا فلینا یقینا موږ تاسو دې بلنه نه خبره موږ د سره خبردار نه یو تاسو زمون قبر ته راغلی او چې مرا دوالي دي دا وي چې ما محتاج تا او مړي او وي او لا دا چې خلک پیدا شي پکې وي پنځبيان دا د دیو بنديانو نه خارج دي دا دیوبندیان نه دي موږ ورته وایو چې دا دیوبندي کول او د دیوبندي نه خارج کول دا تاسو غره زه تاسو سره مولا نه منم نو او نه درته مولا وایم وایا نو ته څنګه خلک په دیوبندیت کې داخله سو خلک دیوباسي موږ وایو چې دیوبندیان موږ یو ځکه زما استاد علامه محمد طیب طاهری دی او داوی استاد حضرت شیخ القرآن محمد طاهر نور الله مرقده دی او بل استاد قاضی شمس الدین دی نور الله مرقده دا ټول دیوبان علما دي حسین احمد مدنی رحمت الله علیه عبید الله سندی رحمت الله علیه اعزاز علی رحمت الله علیه دا دیوبان استادان دي دا ټول حضرت شیخ القرآن نور الله مرقده استادان دي حسین علی رحمت الله علیه دا ټول دیوبند علماو موږ دا وایو چې دیوبند کې چې کله کانفرنس وو تاریخ وګورئ نو هغه دیوبند کې چې کوم کانفرنس مقرر شوی وو نو موږ وایو دا چې سړی موږ ته وښایا چې هغه له په هغه سټېج باندې یو ګنټه تقریر ورکړی دی نور له پنځه ګنټه تقریر ورکړی وو صرف یو سړی چې د جماعت شاهدي توحید و سنت رکنو او ناظم اعلی حضرت شیخ شیخ القرآن مولانا غلام الله خان دلې یو ګنټه تقریر ورکړو او نور له پنځه پنځه منټه مونږ وایو دای سره راته وغیا چې دیوبند مدرسه کې د سټیج د پاسه هغه ته پټکې تړلې هغه دې پټکې والی او هغه صدر مدرس مقرر کړی دا قاضي شمس الدین رحمت الله علیه د جماعت د شاعت توحید او سنت وکنو نور له پټکی داسې ورغورځولې د سټیج نه او سټیج ورته پټکی نه دیواله صرف قاضي شمس الدین رحمت الله علیه دیواله د دې باندې تاریخ وګورئ خلک او هغه بلیان دی ګوري منګه وایو چې دا دې تړلې منګ ته وخی چې هغه دې باندې لګلې وي بولن شیخ تر درس د پاره درس تدریس د پاره نه هغه شیخ القرآن نور الله عمر قدو مولانا زادلی رحمت الله علیه بلین شیخ ته لګلې د درس د پاره منګه وایو دا چې وتړې چې هغه دې باندې مدرسې مدرسي او هغه مدرس سره په خپل شوی هغه طالب سره او حکیم له بوتلې دی هغه شیخ القرآن نور الله عمر قدو طالبو او هغه روان کړی وی او البته یو حکیم او پستر کو باندې وړوندو او سین احمد مدنی رحمت الله علیه ورته پستر روان شوی دی او حکیم له بوتل وی ما په جون کې داسې قابل او ذهین طالب نه دی لیدلی د دې علاج وکړي بیمار شوی دی په خپل بوتل او داسې یو سره حسین احمد مدنی رحمت الله علیه مرغوس تر راغلی او اعلان کړی ما سره به هغه څوک ملاقات کوي چې مولانا محمد طاهر ورته اجازه نه کړي چې هغه اجازه وکړو نو هغه سره به ما سره ملاقات کوي ګنې هر چا سره ملاقات نه کوم د دیوبند علماو دا دی علما چې هغه د دیوبندیان مونږ یو یک تاسو یې تاسو یې هغه دیوبندیان دیوبندیان یې دیګونه هم تشکل کړی او دیګونو په ټیګر یو سیمه ورته راکاږي وې دیوبندیت نه خارج دی پنځپیان دا موږ دې مولا نه مانو نه تبا ته دې باندې نه خارج کول دا کله کول دا تاسو کار دی وایا ان كنا نبادكم لغافلين دا وی سمال موتا نه مانی ذکر دې باندې نه خارج دي د دې باندې کتابونه وګوره سمال موتا یې هغه سره کاهل لري مړی اوري نه او چې کوم دې کې راغلي دې سمال موتا مړی اوري زه باندې وضاحت کوم ان شاء الله یو هغه خلیل بدر باره کې چې کله بدر ته هغه پیته بدر کې ابو جالوت باشه بغور زولې دي او نبی علیہ السلام ورته ویلي تاسو دا واورې دا تاسو مونږ ته دا الله وعده موږ موندلې ده نه راځي کې به زه وضاحت کوم ان شاء الله زه د قرانیال مسله کې کله قبر کې دفن شي مړې او دفن شوی او بیا دې خلک واپس کیږي نو یسمع قرانیالهم دا مړې د خلکو د خوچ غاره او بخاری کې روایت راځي مسلم کې نو دا غي وضاحت به کوم خپل زبان ان شاء الله سورته نمل یا سورته روم کې او هغه لنډه خبردار چې دا کې نه ده سرعت نه یعنی نکیر منکر ولا ذرا جدانه چې کې دا غي د خوچ غاره وي او قلیب بدر واقعا چې وانه هغه دا وخت سره خاص وا او کاوري دلیم کړی هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله معجزه ورکړی وا یا توبیخا او زجرانی ورته ویلی دي ان كنا عن عبادتكم لغافلين یقینا موږ تاسو د عبادت نه خبرو او یا په خپل یو دې مړی اوري هنالک تبلو کلو ناسین دا دې دا دې کې کار وشیا ناستا ما اصلا پدا چې کړی وردو الى الله واپس بشي الله تا مولا ملاقات یا هغه د قران نوم دی په ما دا بعد لا دی لا دلال نو سری پد پر هودو د قران نه الا دلال مگر تبای دا فان ما دوسرا ګونا نو کم طرف ته واړو لې شوي کذالک قد کلمه ربک دا رنګي لګي دلی کلمه درستا علی الذین فسقوا باکسانو قل وایا هل من شرکائکم ایشته د برای خاندان تاسو ما یادی کوم اله لاکه تاسو به بیان کی دا یقینا دا کو دا کوم دلایل دي دا مسکت لیل خزم دي چې دشمن دې چت کیږي قل هل من شرکائکم ما یبدا الخلق ثم یدی غلیش قل الله یبدا الخلق جواب وکا قل هل من شرکائکم ما یهدی للحق دې غلیش قل الله یهدی للحق هو الله بیان کی دا کو او ما یهدی للحق ایا سوچي بیان کی طرف دا باندې میرا رب العالمین چې رب د مخلوقات نه دی نو دا بشک او بشبی کتاب دې پرې خورو د بنده کتاب پسې روان شي ام یقولون افترا ایا وای دي چې دې قران له ځان جوړ کړی دی قل فاتو بسورتن ورته راوړی یو سورت مثلی په شان دی قران ودو من استطاعتم راو بلې سمرا شي طاقت استاسو من دون الله بيد الله نه ان كنتم صادقين که تاسو رښتینی نه یې راو بلې که څوک را بلې راوي بلې ډېر یا نه ما ګاندې مې راو بلا مليان دې مراو بلا او هغه ټول مریدان دې مراو بلا بل کذبو بما لم يحيطوا بعلمه بلکې درو دی ویلي دي تاسو باندې چې نه پویا بیل می دا په دلیل علم نه مراد دلیل دی دا په دلیل باندې نه پويږي ولا ما یادین تعویلو لان دې راغله دی دا مطلب دا دی یا انجام دا دی تکذیب یا علم دا دی دا په مطلب نه پويږي نه راغی انجام ورته راغله دی پاتې کنه پويږي او چې پلان یې پلان یې پکې ورته چې پوي دې بنا نو سره وای په دې باندې راځونه کوي دا صحیح نه غلطه دا پلان دی عبد الحکیم سیال کوټی دا یو سره یو د غیر مقلدینو مشرو او دې ما کلام راوړل ته خپل لیکي ما کلام راوړل ته چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ باندې راځو لیکم چې کله مې قلم تلاش کړ او شروع مې کوله نو په دا وخت کې زما سترګونه نظر لاړ هیڅ هم راته نه ښکارېدل په سترګو ړوند شوم استغفار می شروع کو اډیر وخت پورې هغه مې استغفار می سترګو لنی رو رو نظر راغی چې نظر راغی نو توبه مې وکړه نو به قلم بدل کړم او لګي څه ته ولیکل چې خبردار دا د امت یو لوی عالم دی او چرته ګوره امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خلاف نه لیکي او د خلاف نه کوي ها د باندې کوی چې تر دونی کوي نه نه را لګي یاره چې غلط نه پلانې وي غلطي د باندې کتاب یو غلطي به کې نه د باندې کتاب دا د غلطۍ نه پاک نه دی د الله کتاب د غلطۍ نه پاک دی ها خدا خبره ده چې کدا چې غلطي وای نو بیا ډیرو کتابونو کې شته هغه به بیا ایستل غواړي وایا یا به انکار کوي یا به ایستل غواړي کله کله هغه ته چې سره ګوري هغه یقینا چې انسان د غلطي ښکاري خدای په مطلب باندې پوری نه کوي ولم ما یات ان تعویلو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په قران او حدیث باندې کوی دا ځکه الله دومره لوی امام جوړ کړی دی او ځکه فقه د فقه طاقت الله ورکړ دی اجتهاد طاقت الله ورکړو د قران او سنت نه مسله راځل دا زموږ کار نه دی موږ دومره پهلوانان نه یو او ویل الله دا طاقت ورکړو هغه صحابه لیدلی او په څونو صحابه لیدلی پاک خلکو دا وی دینونه پاکو زونه پاکو هغه دې زمانه کو تاو کو تاو براو لګي پاک باندې برات شروع کی بلکې زمو بما لم یهیدو بلکې درو وی پاس باندې په پویا لري بیل می دا په دلیل ولما یادین تاویلو لانه راغله دیتا مطلب داري کذالک کذب الذین دا انګي درو ویلو کسانو ومنهم من يستمعون اليك بعض الذين هاري چې غوږ دي تا ته افان تاسو مې اوسما وګوره دا خبره ده چې زه ته نه کوزيږي افان تاسو مې اوسما آیا تاره ګونتا ولو كانوا لا يعقلون اگر چې دې عقل نه لري ومنهم من ينظر اليك بعض الذين هاري چې ګوري تا ته یی به بل څوک مخالف به دشمن به راغلی وي او تا ته به نیر نه ګوري بس پر ګوري یاري یا وي ګوري چې د خري دي کله کوي راکتي دي افغان تا تو تاجر ہوں گیا آیا تو لا غیر انتا ولو کانو لا یسیون اگر کی دینینی ان اللہ لا یسلم الناس یقینا اللہ ظلم نکی پا خلقو شیئن یو ذرا ولیکن الناس انفسهم یسلمون لیکن خلق زانن سر ظلم کئی اس بات دا قیامت کئی قیامت برے راتو والے انکار دینے شکا والے و یوم یحشرهم او یا چا ورځ چې جمع وکړي دوی لره کال لم یلبسو دوی به ګمان وکړي ویا کې دې تیر کړی درنګ الا ساعت من نهار مگر یو وخت ورځي یتعارفون بینهم یو بل وتی جنې خپل مینس کې قد خسر الذین بدای سره تاوانیان بیا کسان کذبو چې درو دی ویلي دي بلقاء الله په ملاقات د الله وما كانوا مهتدين ذي بسم الله لارې سمنوا په غلط لار باندې روانو بیا الله حاضر ناظر دی پاس باندې چې دی یې کوي دا هر چا په عمل باندې حاضر او ناظر الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر نه وي وای ما نورینک بعض الذین ایدهم پیغمبر کتا ته باندې عذابونه لري خلکو کې چې په دې باندې را روان یا تا بوزو متي نو نبی علیہ السلام ته معلوم نه دی عذابونه چې پر خلکو کم کم عذابونه راځي او ته معلوم دی الله کدی درته وخم نو ثم الله شهیدون ثم ترتیب ته تراخیر پاره نه بیا الله خبردار دی پاک باندې چې دی کوي ولی کل امت رسول هر امت لرا رسول دی فیضا جا رسولم کلا چراغ رسول دی خود یا بینهم نو په سره وشي د دې ترمنځ بل کې چې په انصاف هم لا اسلامون په دې باندې اتهونه کړی شي ويقولون متى هذا الوعد او دې چې کله وي دا وعده ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی یې وعده وکړي د قیامت عجیب اعتراض یو کو جواب والله یملکو لنفسی لا املکو لنفسی ورته وای زه واډار نیمه د ځان زران د زران لري کولو ولا نه باندې د پیری رسولو الا ماشاء الله مگر چې وای الله څه مطلب تاسو وای چې عذاب وعده وکړي د قیامت وعده کړه نو دا خو د غیب سره تعلق ساتي تاسو ما تعالی عالم الغیب وای زه متصرف نیمه شاه باجی وګوري وی بار ظلم سو چې دنه بیت الله کې دیم ظلم شروع کړی دی بے پروا لګیا دی تواب کوي بہادر سره یو چې کله تواب ختم شو بادشاہ وی را سره راونی تی گرفتار کې جراوی نیو ناغوی او وزیر ته حکم وکړ چې الله دغه کې مرګي پانچی کوي وهذا تتتتل الامم دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اولاد کې مته دی دا د علی رضی الله تعالی عنہ نو دی او دا چې خلک دي دا چې قومونه دي چې د دې په قرآنی باندې د دې په مشران باندې خلکو لارې مونږ دي هدایت یې مونږ لري هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا النقي التقي الطاهر العالمي دا ورته بندګانو د الله نه دي دا پرېزګار خلک دي پاک خلک دي دې تاسو څه نشي ویلې او دا ډېر خلک دي یا کوم یو عذاب دی یستاجلو منو المجرمون چې تلوار بکې راغی نه مجرمان اسما آیا بیا اذا ما وقع کلا جراغه آمنتم به تاسو ایمان اوی پدی الان انا اوس وقد كنتم به تستاجلون پتاي سره وای تاسو په دې باندې تلوار کوونکی ان الذين كفروا بشکا کسان چې کفر کړي و ما تم لشي وهم کفارون او دوی کافران فلن يقبل اجر بتبل شي دا فلن يقبل هغه سره نشتا من هذه د یو د دینا مل ولار دې ډکواله د زمکی ذهب نظر ولا وتدا به اگر کو بيدې کې ورکی دی لرا په دې باندې دا وجه قبول نشي او دا وشفاء لما فی صدور علاج دار مرضونو چې دینو کې پراته وي دینو کې پراته مرضونه وي او دا یې علاج دی قران د بدن معمولی غوندې په سر کې درد راغی په غاړه کې درد راغی بریښ در باندې راغی نو ډاکټر ته رواني ځکه بدن مې په تکلیف کې دی کوفي مې دردونه کوي ځکه ډاکټر له زما چې جوړ شم کمزوری شوی چې طاقت دوايي راله راکړي دا مرضونه درکې راغلي دي او ډاکټر له رواني چیرې شفا مې نصیب شي علاج مې نصیب شي هغه روح ته څومره مرزونه لګېدلې دي چېرته قرآن نه رانه لګي دا مرزونه رانه لګي قرآن د منافقت مرض درته لګېدلې دی د فزق مرض درته لګېدلې دی يهوديت خو در کې راغلي نصرانيت خو در کې راغلي دی او چېرته قرآن نه رانه لګي چې دا مرزونه د دې راته علاج وکړي او دا رانه لري کی او یره کمزورې شوی دی ایمان مې اثر کمزورې شوی روح کې مې کمزوري راغلي راځي چې طاقت دوايو فرما قرآن ته لکه نو چې ایمان مې تازه شي دنه ایمان پیژنو نه یقین پیژنو د علاج او کتاب له چرته نه دی سورته حمیم سجده کې الله فرمایي 44 نمبر آیات کې دلی رښتما چې بارا سورته حمیم سجده د چرته ایمان کتاب روانه ده ساده بخی یادې کې ورته یره دا خواږه سنت دي خواږه سنت دي ویرا شونډې نه موټر وې جوړ کا خواږه سنت دي الوا وخرا خواږه سنت دي مسواک وها خواږه سنت دي چرته په قران تم کې بچا کې خلک راواله کنه چې دا تاسو سنت مو پیژنې ټول مر په خو په ګرځي ولو جعلناه قرانا جميعا دا یې خلاف موږ نه کوو واګه سنت په ذکر ګرځي بس ورته نو وایو آداب دې ذری دي او تاسو سنت هم تکول پکار دي زموږ دین کې کې خواږه شو تاسو هم شته ولو جعلناه قرانا جميعا وګر ګولې نه دې لاره قران په جمعې کې با لقالو کام کارې لګو دي لولا فصلت آیاتو روس کې کمزوري راغلي دا طاقت دوی ماته کوي قرآن راي چې دا نه واخلي وشفاء لما في صدور دا قرآن راغلي چاله دی چې دې ته مسلمان کینی مؤمن ورته کینی نه تل قیامت کې موږ الله له جواب ورکو چې خدای تاسو ته سره لګیلو کنه موږ په قیامت پر ورځ باندې وایو دا موږ چې دا خبرې کوو دا ډېر درد نه کوو دا ګندونه ولا کار کوو دا ډېر درد نه کار کوو چې قیامت کې تاسو موږ ته خپل ورونه وایي مسلمانان درته وایي تاسو موږ ته مسلمانان وایي سبا قیامت کې وتاسو الله ته سوای چې الله تاسو ته لګیلو کنه چې الله ته وی او کتاب دې لګیلو تاسو ته سوای چې الله موږ سره راځو کنه د دې تاسو باندې قیامت کې وشفاء لما في صدور علاج دا څه چې په سینو کې پراته دي دا ټول چې پینډي سیټ والا لاړ شي پینډي سیټ ګورنه راکا شوی دا دا ټول ته دانوي شي ته پسړې یو ډیر په بس سره او ډیر چې جوړه ګوره موتا یو پي طاقت کې دای سم نه کېږي دا ظلم دی ډاکټر وکړو ظلم یو کړی دی مار سره هغه له پکار دی چې چاله راوایي او ویش لري ولکه دا وکول ما هغه ټیکټ دی او به وګڼي دا انصاف دی ورسره زموږ ورور دی ځکه به موږ راځو چې دا ګنګونه ورته کار کوي دا ګوره تاسو مارا دې دې ته درته لګېدلې وي ګلمر شي کې دا کا شوی ګوره نقصان درته ملایي راشه د شفا کتاب ته کېنا چې دا له پېښنو کې علاج درلوږي زړه لوي دي وشفاء لما في الصدور علاج دا دی چې په سینو کې پاتې دي علاج دار مرضونو چې سینو کې پراته وي واو دا ورحمتونه لکواله او رحمت دی للمؤمنین مؤمنان لا و مؤمن استار پر هدایت دا کتابو ایمان او یقین مضبوطولو لپاره خدای کتابو ول به فضل الله و به رحمتي ورته وایا په فضل الله پر رحمت الله فضل نه مراد قران نه باقي قران دی رحمت نه ذات سنت دی فبذالک فلیفرحوا کله چې یو عالم ولید چې هغه د مالدارو دربار ته ډیر دی د باجانو دربار ته ډیر دی خو یې شاه چې دا غل دی دا غل مولا دی ځکه د دې څه تمه لکه سو دی را راکړه که څه پیسې مې چې را راکړي سندا دې را سره وکړه دی غل دی بهترین د قران عالم چې الله علم د قران درکو بیا به پرواني لیکه منا ملن یتغنا بالقران نبی اسلام فرمایي زما امت کې شمار نه لري زما تابعدارو کې شمار نه لري چې دې په قران باندې ځان به پروا نه کی د لوګي د ملک پروا نشته خو چې د قران علم دې نصیب شونه ځان د لوګي ملک خو چاته سوال مکوا چاته خپل فقر مخکاره کوا او داسې مستغنی اوسېګه به پروا شيګه چې خلک در باندې دا ګمان نه کی چې دې غریب دي خلک در باندې دا ګمان نه کی چې دې نه هره وږي دي قران علم الله درکړي دې په قران دې پروا نشي نو ته په بل څه دې پروا شي ذکر الله فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون دا معلومه نه دا بهتر دی چې خلکو جمع کړي دي په غلطو په بدعات را جمع کړي دي نن وګوره د بدعات هغه نمونه وګوره ها قرات بو کی حفظ بو کی بیا با د روزې نمخ کې په د باندې پیریان راشي دا شبینه ده وای شبینه د خزونو می ورلې کېږي شبینه ده ها بلستری به یو یو په نمبر نمبر قران وای شبینه ده وای ترموسونه به پراته وي چاینه به پراته وي او دا یو څه نخره ده عجیبه غوندې او دا چې کله شروع کړي نو دې د پاره چې هره کچاره له جوړه جامې واغستې او ترموز به خوا ته پروتي پیالې کې به شنه چای چې ولي څه نخره غوندې نو چې دوه رکعاته کېنو یو شور به تیر کړي بیا به ودرېږي ها او بیا به شروع کی اثر څنګه پټی کړو او دا سر بم خوځیو په یو پښه به یو د سپیکر ته تاویږي خطاویږي با او د ځان باندې خبر نو کله به معراج کې مصلی نه غواړي شي او کله به دی غواړي شي او کله به مخ ځان نه خبر او دا خولي و پیراماتي دا هغه طریقې چې قران دې زده او بیا خلکو پسې ګرځي د دې لپاره کماله تراکل د تمې لپاره د کوره شروع کړ هغه ورته ما چپ کا هاته به شروع کی کنه وی صاحب وی کی می کار نشته دی زه خپل سورۃ یاسین په خوما نو سورۃ یاسین شروع کړ چې کله اورسید نو دا سړی کو ستانی ورونه ناشتي اره مورې ځان کړه نه مورې ملاش پدې کې دوه ته سورۃ یاسین دی مولا ا کو ستانی لا ټوپک ته لاس کړی او دا کولنګونه پیراخ کړ او برابر کړل ویلری شي ولنه وی ولنه هغه ورته مګه مولا دی او مېلمنه قدر یو کوي نه نه ولمه پرې دمه نه والله کنه نه پرې دمه ارونو ته اخلاص کو وی سو حساب تخت غره پرې دی نه تاسو دې کوي دا ولې دا خو تا راوستو دی ولې وای دا مولا نه وای دا اسرائیل مور را لمړک لای کټو پک مینه راغی سن زم وجلما یو خدا شي خبره فبي ذالک فلیبرو حضرت یاسین ورته شروع کړو مور را لویم لاکړه فبي ذالک فلیبرو هو خیر مما یجمعون و قران دې ځکه نو ولې خلکو نه تمه کې فبذالک فلیبرو نو په دې نعمت بیا بیا خوشاله شي هو خیر مما اجمعون دا غره دې دا سنا چې دوی جمع کوي سورته زخرف کې الله فرمایي 32 نمبر آیات کې 15 مې چې پارا دا او درجی وی الله له دنیا کې د ګزران طریقې ګرځولې وی تله په قران کټي آیت نمبر 32 اهم یقیمون رحمت ربک آیات وی وی شی رحمت درستا نانو قسم نه بینهم معیشتهم منګه ویشلې د دې ترمنځ معیشت د دی د جون تیرولو طریقه د دی ویل حیات دنیا په جون د دنیا کې ورفا بعضهم فوق بعض درجات ډیر لمه درجه چې دکړي او ډیر لنا نو معیشت درکړي لا سختي در درکړي په دې یو غټا په قران باندې مګټا او په دې باندې به پرواشه د خلقونه والله رايتم ورتوا خبر را کوي ما انزل الله لكم آج پیدا کړی دی الله تاسو لپاره من من رزق د رزق نه فجعلتم منه نو ګرځوي تاسو د دینه حرام او حلال حرام او حلال قل الله اذن لكم هو اي الله اجازه کړې تاسو ته ام على الله تفترون یا په الله باندې درو جوړوي دا ورته الله یې چې چر سر حرام دي یا شین صادر حرام دي یا ځانم جوړ کړی یا په الله درو وایي وما ظن الذين اسه چې الله کسانو یفترون چې جوړي علی الله الکذبا الله باندې دروغ یوم القیامت پرز قیامت چې دل وسه سزا ور کوي ان الله بیشک الله لذو فضل علی الناس خاوند فضل په خلق باندې ولکن اکثرهم لا یشکرون لیکن زیاد د دینه شکر نو باشي نفی دل می غیب کوي وما تکونو فی شانن نه ته پیسې والا کې کلا چې شروع کوي دي په یو کار کې وما یا زبان ربک نه پټیږي درستانه مې مثال ذره دینه باند آزاد یو ذری بلار دی پزمک کی ولا فی سمائی نه پاسمان کی ولا اصغر من ذالکا نه ولا دینا ولا اکبر نه لوی الا فی کتاب مبین مگر دا ټول په لوح محفوظ شریف پراته الا ان اولیاء الله بے خبردار بشکا دوستان دا الله اوس درجه د ولی پیجنا چې د ولی درجه صدا او دغه ته ولی ویل کېږي شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه اولی کلی دی وای ما ته الله تاسو علم خودلې وی چې یو سړي زړه الله الله کوي هغه زه اورم کما دا کیفیت شروع کړه د طریقې می شروع کړه خدا کمال نه دی کمال اتباع سنت ته اتباع شریعت ته د شریعت تابعداري دا کمال دی دارنګي شاپور شیخ افضل التراجم کې او نصر المرجان کې لیکلي دي چې ولی روان دی په هوا کې یا په دیوال سور دی روان دی هغه خپل کرامت نه ښکاره کوي نو دا کمال نه دی کمال تابعداري د شریعت ته یو خو یو سړی په دیوال سور دی روان دی خلکو ته وایي چې ما وویني زما کرامت وویني دا شیطان دی اولیاء او صوفیا هغوی کرامت ښکاره کول دا ګناه غني او دغه ته اوچت مقام نه وي صوفیه کرام چې کوم صوفیه کرام دي صحیح صوفیه دي او کرامت ویم دغه ته چې دا پټو ساتي تعریف د ولی دار چې د بزان د شرک نه ساتي ادا متقی دی ایا زه ته یو فیروزه تلوا تبلیغانو نو فیروزه تیر کړی دا یو پکې بیان کو متقیانو د پاره داسې معنی دي متقیانو د پاره داسې درجه دي ایو پکې ملا دې دا متقی تاسو چاته وای ها ملا دې متقی چاته وای نو هغه ورته وای منګه متقی دې متقی دې ته وایو چې یو خستا حسینه جنې وي او هغه یو سړی سره په کمره کې ټول ورځ بند کې هغه ورته ونګوري ورته نه وي هغه وي خخه ملا ته پوي شو موږ ته جړا وایو ها نو یو خدای سي متکی دې دې ته موږ جړا وایو یو خدای متکی متقی هغه چې د شرک نه ځان ساتي وکانو یتقون او چې کرامت ذکر کوي چې د ولی کرامت سره لهم البشرا فی الحیات الدنیا دیل راځي ره په ژوند دنیا کې و فی الاخره پر په آخرت کې په دنیا کې څه کرامت ته ورلا استقامت الاستقامت خیر من الف کرامه د زرو کرامتونو استقامت بهتر دی وفي الاخره فاخره کې د جنت لا تبديل لكلمات الله نشته بدلیدل کلمات د الله لرا ذالک هو الفوز العظیم دا هم دا کامیاب دی لوی ولا یزن کا قولهم تسلی خپدین کی تعالی را په دې ردی دتای ان العزت لله جميعا کته په دې خپکی کې چا ما ته په دې ردی وی